اجمعين او د فار د عاطف تی طالبان د نصلی جمله چې ده پر هغه نحمد الله باندې چشته عاطف سمعتف علی هغه دی هو نصلی مر صلات وای علی رسوله الرسول باندې د الله طالبانو صلات چې دی د صلات اضافه چې وسی او الحق بعض علما وایي دا غسه خمر ول اغه رحمت مراد چې عبادت کې نسبت وسی طلب د رحمت یعنی دعا جن مراد طالبان او چې اغه مرول ملک ته نسبت وسی تسبیح او تحلیل جن مراد استغفار جن مراد طالبان چې هغه مور او وحش او طيور کې نسبت وي تشبيه او تعليل جن مراد او دا څلور ترجمه د نسبتو په اعتبار باندې وي دلته کې نسبت عادي او عبادت تسوي دي ولې خدای متکلم مع الغير صيغه ده مصنف وي ونصلي وای ز صلات وایم نو دلته خود دعا په معنا سباره طالبان یا هغه طلب د رحمت په معنا باندې کتی دا وایست چیار دا سولات نو چې مړول دغه رقم مړول دی چې نسبت یې پر وزګار ته اوس یو معنا ده چې عبادت ته اوس بل معنا ده او چې مړول وجه نو هغه ملک ته اوس بل معنا ده چې وجه طيور ته اوس بیا بل معنا ده دا سولات نو د دغه معناګانو په مابین سره کم دي دا مشترک لفظي دي مشترک معنوي دي که په بعضو کې حقیقت دي په بعضو کې چش دي مجاز دي دا نو مختلف اقوال طالبان راغلي بعض وای وای دا مشترک لفظي دي په مابین کې د جسلور سر معناګان بعض وای دا مشترک معنوي دي په مابین کې د جسلور معناګان او بعض بیا د شوای وای صلات حقیقت په دعا کې دي نورو کې چشتي مجاز دي او بعضی بیا وایي چې دا مر الحقیقت په هغه تعریف السلوین کې دی لکه دا خبره به بیا په میر کې طالبان راځي په پویری خیر خوشن و مرول نسبت و عبادت تسوی دی نو دعا جن مراده کتی بیا دا وایاست چې دا د دعا سلت چې علا راس او خو د شرع په معنا باندې وي نو چې د نصلی څه دعا مراد علا السله راغلی ده نو دا خو صحیح نس نو به موږ جواب دی و طالبان هغه چې د صریح لفظ د دعا سله علا راسي شرع معنا ده دی نه چې د صلات سله علا راغلی صلات ما د دعا په معنا ده نو نصلی موږ طلب د رحمت کو علا رسوله پر رسول باندې د الله رسول طالبانو چشته ویل کیږي رسول لغوي معنی چشت اصطلاحي معنی چشت فرق یې د اغمر النبي سره څه دی لغوي معنی اشګر راته کړي وای رسول چې دی پر وزن د فعل دی فعل په ما دغه دی مل او په معنا د فرستاده شده په معنا دی دراستول سوی په معنا دی یعنی نو په معنا د مفعول دی فعل وزن دی د مفعول په معنا باندې دی طالبانو دا په صرف سپیس لیدل ده فاعل وزن هم دا غشي یو خاصت لري کله په معنا د فاعل وی کله په معنا د مفعول فعل وزن هم دا غي کله په معنا د فاعل وی او کله په معنا باندې د مفعول وی په پوهیږي او فعل وزن چې د فاعل په معنا باندې شي فعل وزن باره د مذکر او مؤنث په مابین کې فرق پکې باندې او کده مفعول په معنا شي دا د مذکر او د مؤنث په مابین کې هغه د پکې فرق نه وي د دوارو د فار یو رقم ویل کی کته وا عکس ته دغه ویل نه وکړي نو چې فعل د مفعول په معنا راغلی وای فصل به په مابین کې د هغه نو چاو چا د مذکر او د مؤنث په مابین کې به فصل په چا کړه وای په چې باندې چې د مفعول په معنا د فاعل په معنا وای نه به کولای هغه د فار په طالبان مش جواب دي شو دا فعل چې د فاعل په معنا کې فاعل چې د فاعل په معنا کې دا اصل دی نو فرق په مابین کې د مذکر او د مؤنث سره کوي دا هم اصل دی اصل اصل تور کړی او فاعل چې د هغه مفعول په معنا کې دا پر عدالت ته ځکه دا فرق په کې باندې نه دی کړی دا فعل بیا چې د رسول وزن دی دا د هغه فاعل عکس دی دا فعل وزن بیا چې د فاعل په معنا وي فصل یې په مابه کې د مذکر او د مؤنث په کې نه وي چې دا هغه فعل په معنا دغه مفعول په معنا باندې شي فرق یې بار په مابه کې د مذکر او د مؤنث په هغه مرو چا باندې په کې وي خیر لغت په لغت کوم رسول دی او پینی په اصطلاح کې چې څه ویل کیږي طالبان انسان باسه الله لتبلیغ الاحکام الشرعیه الى الخلق دا امر تعریف یو انسان دی بعثه الله تعالی راستولې دی الله موږ ول تفاره د تبلیغ د احکام شرعیه الى الخلق وخلق ته په یوه اصطلاحي تعریف یې دا غوي په اصطلاحي تعریف چې اعتراضونه واردېږي څه شي دا په یو اعتراض دا دی په قران کې د نبی علی سلام سره د ارسال په الفاظو ډیر تعبیر شوی وما ارسلناک الا رحمتا وما ارسلنا رسول ندی دا د ارسال الفاظ ولې د شنو ویل چې رسول انسان دی ارسله الله چې دول بعثه الله هغه مروي چې توهم د دور رانس چې رسول پر ارسله موقوف دی ارسله په تعریف کې وایي ارسله به بار مر درته پر رسول موقوف وي ني نو ځکه به اصل ذکر کړی دی دوم اعتراض دا پروت چې انسان دی باسه الله الى الخلق خلق په معنا د پیدایش کم نبی نو خلق شان پیدا کی پیدا کی دا نبیان هغه د تخلیق لپاره استور شي یا مول بوای چې خلق مستر دی په معنا د مخلوق دی یعنی باس الله لتبلیغ الاحکام الشرعیه الى المخلوق الى الخلق دا معنا الى المخلوق او مول بل اعتراض دا پروت چې دغه تعریف د رسول خو جامع خپل افراد لنس آدم علی السلام جنې ووت ولې آدم علی السلام نو کله د شو چې باس الله لتبلیغ الاحکام الشرعیه ال الخلق هغه کله مور ور راستول سوی و خلق ته تی به پوسره هغه چې راواستول سوی څوک نه اول دی پیدا د د بیا سات نو خلق ته کله و طالبان نو موږ دی وایو چې دغه مرول لتبلیغ الاحکام الشرعیه دغه تعلق تر دې چا پرې نسی تر دې ال الخلق پرې نسی تر بعث پرې تعلق نه دی دا یې معنا ده انسان دی باسه الله راستول دی الله لتبلیغ الاحکام الشرعیه دا تبلیغ کوي الى الخلق وخلقك ادم علی السلام خو بیا ورسته تبلیغ خلق ته کړی چې پیدا سره دا غي دی کړی نو په اصطلاح کې دا غته ویل کی د نبی سره مر ول فرق د رسول څلور قول راغی یو قول دا دی چې نبی او رسول مترادفان بل قول دا دی چې متباینان مشهور قول دا دی چې رسول خاص دی نبی عام دی طالبان او د قول امر اغلی دی چې نبی چې دی هغه طالبان خاص دی رسول عام دی ولې رسول ملک ته امویل کیږي نبی تر انسان تخصیص دی اقوال دا څلور راغلي او مشهور دغه دی چې رسول تر هغه نبی خاص دی نبی عام دی طالبان تیبه پوسو نو علی رسوله الرسول علیه السلام محمدین چې محمد علی السلام نقطه وای وای دا محمد عطف بیان دی او یا بدل دی د رسول سره لا نعت نه دی صفت نه دی ولی نه دی صفت لأن العالم چې دی ينعتو د صفت کیږي په بل چا ولا ينعتو په صفت نه کیږي د بل چا به په د په د چا صفت نه کیږي د د صفت په بل چا کې ادا لګي نو ځکه دلته په بیان او یا بدل یې بولم صفت یې نه بولم اشه د دغه وجه څه د طالبان په د بل چا صفت نه کیږي او د د صفت په بل چا کیږي هغه وجه دا صفت او موصوف په تعریف کې سره مساوي وي یا به موصوف تر صفت په تعریف کې زیات وي نو موږ ول تر اعلامو په تعریف کې زیات غیر تر زمائر ستنه زمائر بیا چې دي طالبانو هغه بیا صفت غواړي نه د متکلم او د مخاطب ضمیر صفت ګر سره نه غواړي ولې هغه عرب دي د غایب د پر قیاس دي نو بل د څوک نسته چې د عالم سره دي فساوا ولري او یا دې موږ ول هغه عالم تر عالم دی لا زیات په تعریف کې وی چې د نو بارش صفت شي په فویری یو واجه خدا ده او بل دا ده دا صفت طالبان وصف وی په فویری او هغه عالم ذات وی نو کده شوی چې دا عالم باندې د چا صفت وکي خو ذات کی بچش بدل کی طالبان په وصف کې بدل کی دا خلاص طالبان ولی ما څنګه بیا د دی وک چې موږ ولدل ته دا په صلات پیغمبر علی السلام په اسم محضه باندې ذکر کړي دا تشریح په اسم ولي وکړ موږ به د دې د فاره ډیری د پیو یو به دا وکړو چې دا د یو چات په نامه ویل دا د حضور په وخت کې بیا د بیوي د حضور په وخت چې نیوي دا بیا بیا د بی نه د طالبان چې نبی علی السلام ته مخامخ په محمد وایي دا بیا د دې ده او چې دی غائب ته نوم اخی دا بیا د دې نه ده دلته نږدې دی قیاس دی طالبان او استاد ته یو طالب په نامه نه وایي او چې سره جلا شباره په نامه بوي دا غیوی کني وي دا بیا د دې خو التوی چې موږ ولته خطاب په حالت کې اسم محضه ذکر کړي یو جواب دویم به دا وایو چې اصلا یې د حدیث امتصال کړی دی د نبی علی السلام پښتنه وسو چې موږ پر تا درود څنګه ووایو د ولد چې درود وایو چې اللهم صل علی محمد نو خداغه حدیث امتصال کړی دریم بدای وایو په دغه اسم محضا د پیغمبر علی السلام د هغه استلزازن ذکر کړی دی خوند ورکی دانونه لکنی چې هغه مرول هغه شاعر وای وا هغه دغه تمل ول وسی ته شروع وی یو شاعر چی ودی ده د شتو وسی پیږي طالبان ودی ته شروع دی وای لیلا من کن ام لیلا من البشر واغو توای ورته شروع دی وای دا لیلا وسی د جنس ده خودونی کافر سترګی دی دا وسی د جنس ده او کده بشر سره نو خود شي دی ویل وای شاعر چې لیلا ی من کن ام هی من البشر ضمیر به ورته راځي کړی د بیا په اسم ظاهر ذکر کی دا د لیلا نوم ګر سره خوان ورکی نو د تام دا د پیغمبر علی السلام نوم خوان ورکاوه اسم مازه ذکر دا غره کم دي صلات آله قرآن باندې د پیغمبر علی السلام طالبانو آل اعتبار د صيغه په میر کې تجیر دا آن اسم جمع د طالبان هغه اسم جمع ده چې د خپل مفرد د خپل لفظ مفرد نه لري او مرول تذکر او تانیث په دې کې دواړه راتللی او لکه اسم جنس اطلاق پر قلیل او پر کثیر باندې کیږي دا په میر کې د معلومه سوله او په خپل مرول د دې آل مرول باج د شوای وای آل جوړ د اول صدی باج وای د اهل څخه جوړ دی تی به فوسله ولې هغه تصویر چې اوهیل راغلی دی هغه دلیل کی پر دې باندې چې د اصل اهل دی او بل څوک چې د اوله بولی هغه وای تصویر ویل دی لکه کسائی دا خبره کی و یو عربی په شه دغه شویل شان ویل اهل و او هیل طیب پوسره او استعمال په اعتبار باندې طالبانو د آل استعمال هغه په اشراف کې دي دنیوي شرافت وی د دې اضافه چورته کیږي په هغه چا کې اخروی شپ دغه ومر ول هغه شرافت وی کدوار وی او استعمال دی په اشراف اهل لفظ عام دی په اشراف او په ارزالو په دواړو کې استعمال راتللی او مصداق د آل چې دی طالبانو هغه یا کل تقی نقی په هو عالی ار متقی پیغمبر علی السلام ازما عالی او یا د آل سه اهل بیت مراد وی یا د آل سه اولاد د پیغمبر علی السلام مراد وی تر یوم القیامی چې دا اولاد ته د نبی علیه السلام حال او دا غره کم دي صلات عترته پر اقربا او د پیغمبر علیه السلام عتره په کسره باندې خیشاوندان نزدیک هغه نزدیک قریبان او پرزندان دا اولاد دا زامن په پوری اجمعین پر ټول باندې دي اجمعین خطاکد دي طالبان اما بعد ورسته ترجمه الحمد او تر صلات فهذه الرساله دغه رساله چې د طالبان دا په منطقو کې ده طالبانو په لږ فکر ورته کوي په دې کې څه مبتجان ناشته دا اما لفظ نه دی په دې کې طالبانو درې قوله څلور قوله راغلي ابو البقا وايي وای دغه اماج څنګه ویني داغه د خپل اصل په فویز جمهور علما وای وای د اما اصل ما ما دی هغه حمزه صدارت غوښتي مخکې سو بیا د میم حرکت ورکول سو میم په میم کې مدغم سو نو اماج نه جوړ سو فی به فوسرت د خلیل پر مذهب باندې اصل یې مهما دی هي په حمزه بدل سو قرب مخرج یو حمزه صدارت غشتي تر میم رامخ کیسو ابتدا په ساکن کېدل د میم حرکت می ورکی ادغام واجب ورته متوجی سمیم په میم کې مدغم کی نو اما اجنی جوړ تی به پوسره چې وای بیا وای وای دا اما اصل چې دی ان ما دی نون وای په مم کې مدغه دی دا نون په مم بدل سوی مم په مم کې مدغم سوی دی بار اما سوی دی کسره د حمزه په فتحه بدل سوی دی وای اما جنی جوړ سوی دی تی به پوسره کتی اعتراض کوي چې دا اما خمر ول دا اغه حروف شرطیه واستخدی دا پر پیل شرط داخليږي دلته بعدو ظرف ظرف خو د اسماء څخه دی څنګه دی پر اسم باندې داخل شوی دی هغه نقطه یې د پکړې ده وای دلته اصلا د شی او اصله چې مهما یکن من شیئن مهما اسم شرط وو یکن من شیئن پیل شرط وو دا اسم شرط او پیل شرط از شوی دی اما یې پر ځای درېدلې دی نو اصلا د دخول دی پر پیل شرط هغه دلیه تسته وای اصل یې دشتي مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاه دغه امر هغه تقدیر دی دا خلاص اشورسته نقطه بیا بل خبره کی دغه عنوانونه ولې په اما بعضو راوړي شو اما بعد فهذه الرساله خدایوا اعلم هذه الرساله في المنطق دا د اعلم په الفاظ وجه نه راوړي د اما بعد په تعبیر باندې راوړي تی به فوسره دی وای ناکت وای مقصود منه دا دغه اما بعدو څخه چې په معنا د مهما یکون من شیئن بعدو دی دا تاکید د مضمون د جزا دی د دې جزا د مضمون تاکید پکې د دې جزا هغه حاصل په د حاصل تاکید پکې جزا خدغه د چپهاجه رساله تم فی المنطق دغه رساله په منطق کې ده د دغه جزا موږ هغه تاکید پکې تاکید یې د شپکیږي طالبان د دې عبارت معنا بار دا مهما يكن من شيء من الاشياء په دې شرط که یو شی د اشیاء څخه وو ورسته تر حمد تر اغه صلات نو دا غری رساله په منطق یو شی د اشیاء به تر دې حمد تر صلات ورسته یقیني دی کنه دی نو دا غو رساله په منطق کې د دا یقیني سواله نو هغه د جزاء د مضمون طالبانو تاکید نه کوسو ورسته نو کم دا غور سره وای وای لانه علک تعلق یا ورکی حصوله د دې حصول د جزاء دی وجود شیء په وجود د شدا شاو او وجود د شدا شاو ضروری دی نو المعلق بالضروری ضروری معلق بالضروری ضروری دی د شي تعلق تر ضروری پرې ورکی هغه طالبانو چې شی عبارت چې مزاتله په لفظ کې ورسره ذکر معرب چې مزاتله په لفظ کې نو پنځت کم نو مراد معرب دی په لفظ کې نو پنځت کې مراد بارن او مبني دي طالبان د مبني الاصل سره مشابهت پیدا کی یو د مبني الاصل سره خو حرف دی هغه امر حاضر ماضی او هر حروف خدغه مبني الاصل دي لکه هر چې زم د زمینه غواړي دغه بعدو هم بار مضاف الیه غواړي عباره ځکه د مبني سو هغه د مبني الاصل سره تشبیه و پر زما باندې هم یې کړی دا خلاص نو اما بعد ورست ترجیح حمد الصلات ته هاجه بیانې خو خو زه ښه بیان درته کوم طالبانو دغه د هاجی نقطه خودش چوي وای ما بین الجلدتین هاجی کی شر د هغه شته چې په ما بین کې د دې دوه جلدو دي جلدونه پیژني دا د کتاب دوی وقایه دا ما بین چې دا په شرط دا لا ان یکون کچیر خطبه الحاقیه بیا دغه په شرط او یا اشاره د ما غشت تقرر چې ثابت په زین کې وي دا پر تقدیر اند دي چې کونه خطبه ابتدائیه شي په پوری بیا ما حضرت زین ته اشاره دي هاذا دغه خو هو المشهور دی نکته وای لیکن تحقیق وای په شرع سلم کې تحقیق وای د سلم په شرع کې ګوره دلته خو مدا قدر بیان دلته وکي طالبانو زه به هغه تحقیق کمال تحقیق ان شاء الله درته کوم دا هذه لفظ نه دی دا د اسماء اشارات سره دا مشار الیه غواړي څنګه مشار الیه موجود په خارج بوي محسوس په بصر بوي دا چې مشار الیه غواړي دا هذه نه دی یو اسم د اسماء اشارات سره دای مول چې شغواړي هغه مول مشار الیه غواړي چې محسوس به وي او موجود به وي طالبان هی به پوسره اوس دلته احتمالات عقلیه په مشار الیه کې د هاجه طالبانو د څلويشت احتمالات په پوهر د هاجه د مشار الیه کې احتمالات عقلیه هغه د څلويشت احتمالات په دې د څلويشتو احتمالات شپږ احتمالات صحیح دي او شپږ دیر احتمالات چې دي هغه باطل دي هغه احتمالات اوس ته بیانوم نو موږ ولدا خطبه به یا ابتدائیه وی یا به الحاقیه وی ابتدائیه خطبه وجه ته ویل کیږي شاواله خطبه ویل سوي وی بیا ورسته کتاب جوړ شوی او موږ ویل موږ ول هغه الحاقیه بیا دا ده کتاب دې مخ کې جوړ کړي ورسته دې بیا موږ په سر کې خطبه ور جوړ کړه دې ته الحاقیه وایي پر دوارو تقدیرو باندې که خطبه ابتدائیه شي که الحاقیه شي یا به موجود په خارج ته اشاره کوي یا به ما حضرت زین ته اشاره کوي په دې څلورو احتمالات په هر یو کې احتمالات ده که خطبه ابتدائیه طالبان او اشاره واغه موجود په خارج تسي خطبه ابتدائیه اشاره موجود په خارج تسي نو احتمالات عقلیه دلته و دانی هغه و څوک یوازې نو قش ته اشاره چې وجود په خارج کې لري یوازې الفاظ ته اشاره چې وجود په خارج کې لري یا یوازې معنی او ته اشاره چې وجود په خارج کې لري دغه درې احتمالات خو او حاجیت درې بیا صناعیت هغه څنګه الفاظ معنی مدوار سره واستل یا الفاظ نو قش مدوار سره واستل دوا معنی و نقش می دوار سره واخبل دا یې درې دا درې احتمالات خو سنائس و درې او حادی و دا یې شپږ یا الفاظ معنی نقش درې سره سره واخه دا یې و نو که خطبه ابتدائیه په دغه احتمالات هر یو ته اشاره کوي او موجود په خارج بوله و سر احتمالات باطل دي طالبان ولې چې خطبه ابتدائیه وي الفاظ وجود په خارج کې نه لري معنی یې نه لري نو کوش یې نه لري نو چې په اعتبار د واحد واحد یې نه لري دوه دوه سره ځای کې بیان ولري یا درې سره سره ځای کې بیان لري یا نو دا اوس سره احتمالات باطل دي طالبان او که خطبه الحاقیه شي الحاقیه شي خطبه بیا داغه او احتمالات په دې او احتمالات خطبه الحاقیه شي دا د شپږو احتمالاتو بطلان ظاهر دی د اوم احتمال بطلان یو څه تفصیل غواړي دا شپږ استعمالات چې باطل دی هغه ظاهر دي کم شپږ استعمالات یوازې الفاظ یوازې معنی په پویر الفاظ معنی الفاظ نقش معنی و نقش درې سره دغه طالبان شپږ استعمالات چې د دې مرول هغه بطلان ظاهر دي یوازې الفاظ یوازې معنی درې سره دا درې الفاظ نقش او معنی و نقش طالبان په پیر دا پنځه دغه شپږم یې چې طالبان یواز الفاظ یواز معنی و او موږ ویل موږ ول هغه د دوارو سره واخه درې احتمال سره کنه درې احتمال سره بار بیا دا نو قشت ار یو سره جلا جلا اخ یعنی د معنی سره جلا واخ دا هغه نو دغه دې د الفاظ سره جلا واخه د دوار سره جلا واخه دا شپږ احتمال یا د دابلی خواګس پکشیر هغه یو احتمال یې پرېږده چې یوازې نو پښت نو خو احتمال و دا یو احتمال یې پرېږده چې یوازې نو پښت هغه نور شپږ خو باطل ولی چې خطبه الحاقیه امسی الفاظ وجود لري معنی وجود لري نو جواز جواز نه لري دوی کدا ارچا سره ملګری سواغه موجود نه لري نو دا خو باطل او یواز نو قش چراواخه یواز نو قش خو وجود لري طالبان ولی په دې کتاب کې لیکل شوی یواز نو قش خطبه د الحاقیت تر کتاب ورسته جوړ شوی یوازې نو خوش خو نو وجود لري لیکن هغه د عمل جواب دي نو خوش ولو که یوازې وجود لري او محسوس بیا نه دي ما درته یو ما د حاجی په مشالې کې دا غواړي چې مشالې به موجود هم وي محسوس به هم وي وجود کلري نو محسوس بیا نه دي او کته دا راته وایي چیار وجود یې مسلم سی بیا محسوسیت ام مسلم چې وجود ولري بیا نو محسوس هم دي طالبانو تی په فوسره نو به موږ دی جواب چې دغه وجود چې لري او دا محسوس چې دي دا دا مشخص نو خوش دي ماجی کی اشاره و دې مشخص نو خوش ته نه ده هغه نو کچیر نو خوش ته اشاره کېدل هغه عام نو خوش دي چې نقش کتابي دال پر الفاظو دا مشخص نو خوش چې دا د عالی مشار له دین چې معنی کې ام مشخص نه جمرات چې الفاظ کې ام مشخص نه جمرات نو هغه کلی تبعی چې نقش کتابي دال پر الفاظو هغه نه وجود په خارج کې لري ولو که خطبه الحاقیه نه مخصوص مخصوص خدا مشخص مشخص نو کشتی او مزول وجود خدا مشخص نو کش لري طالبان هی به پوسر هغه نقش کتابی کلی طبیعی دی هغه نه وجود لري او نه محسوس کی او کته دارا توایا چیار هغه نقش کتابی چې هغه کلی طبیعی دی هغه وجود لري په زمن کې د دغه مشخص الفاظ نو خوش د مشخص په زمن کې وجود لري لکه انسان وجود په زمن کې د زید نه لري نفس کتابي دم په زمن کې د مشخص وجود پیدا کی مون به جواب دسو وجود که پیدا کی محسوس خونو نه محسوس نه دي طالبان او کته دا را تواج د مشخص په زمن کې وجود پیدا کی داغه مشخص په زمن کې محسوس هم جی بیا کی به فوسره نو به مول بیا مرول د دې مرول رد شو یاره داغه نقش کتابي چې کلی طبيعي دي زمن کې د دې مشخص نه وجود لري نه محسوس ولی اخو البته کلی طبيعي وجود په زمن کې د مشخص پیدا کوي یا محسوس کیږي چې عقلی د اشخاص د پاره ذاتی وي لکه انسان چې د زید د پاره ذاتی دی نو د زید په زمن کې انسان باره وجود پیدا کی او د زید په زمن کې انسان باره محسوس وګرځي خدا نفس کتابی دار پر الفاظ چې دا کلی تبعی دي د دې مشخص الفاظ د مشخص نقش د پاره ذاتیت نه دی ثابت نو چې ذاتیت نه دی ثابت نو بار محسوس او یا مجول نو موجود سوله یا نو دا و احتمالا باطل نو دا څور لس احتمال خو باطل سو په دې کې شک نشته کچيري دا اشاره ما حضر پلزین ته کوي طالبان ما حضر پلزین باربک خطبه ابتدائیه بولی خطبه ابتدائیه بولی په ځین کې دوه مرتبه دي طالبان یو مرتبه د قیام د علم د حلول مرتبه ده دا غدري تعبیر کوي ماشال او یو مرتبه د معلوم او د من حیث هو په پوهیږي دا دا معلوم مرتبه ده د من حیث هو یا من حیث هو مرتبه د طالبان دومه مرتبه ده کچيري د شوی چې په زین کې مول هغه مرتبه د قیام واف د قیام مرتبه واخو په پوری و استعمال دی بیا الفاظ په مرتبه کې د قیام معنی په مرتبه کې د قیام نقش دوا دوا سره اخر بیا درې سره سره واخ و احتمال دي کني و سره باطل خطبه ابتدایت په پویر ولې دا و سره باطل دي طالبانو دا ځین چې مرتبه ته د قیام شی ورس هغه تشخص ورکړي ک الفاظ و مشخص جوړي کمانی و ام مشخص جوړي ک نقش و هم نو پاجي کې موږ اشاره مشخص نقش یا الفاظ یا معنی و تکو یا نو اوس تر احتمالات باطل دي چې په مرتبه کې د قیام یواسي بیا که خطبه الها قیاس ول بیا داغه و احتمال دي چې په مرتبه کې د قیام یواسي بیا اوس سره باطل نو دا یې څوارلس څوارلس مخکې باطل سی و طالبان دا یې اتویش اتویش د استعمالات خوا دي باطل سو طالبان او کچيري د شوي خطبه ابتدائیه کوم د ما حضرت الزین سمي هغه مرتبه د حصول مراد ا مرتبه د معلوم مراد ا مرتبه د من حيث هي مراد فويري بیا نو دلته که خطبه ابتدائیه کې هم او اجتماع لګي په مرتبه کې د اصول که خطبه الحاقیه کې هم او اجتماع لګي نو وو و دا سوارلس سوارلس او اتويشتا یا د سلويشتا دی باب په دغه سوارلس اجتماعات دا چې اوس وایم که خطبه ابتدائیه کې څلور یې مرول باطل دي درې شي کم څلور کم درې شي چې مرول په حاجی کې اشاره چې خطبه ابتدائیه شي معذرت الزین ته کې د معذرت الزین سمې مرتبه د هغه مرول وصول مراد هغه یوازې الفاظ یوازې معنی یا الفاظ معنی دوا دغه درې احتمال شي یوازې نو قش درې سره سره واخلي نو قش و الفاظ نو قش و معنی دا څلور باطل دا درې شي سول څلور باطل و اته وشت مخ کې باطل سی و څلور دا دا یې د دې احتمال طالبان باطل بیا که خطبه الحاقیه بیا ما حضرت الزین په مرتبه کې د جې حسل هغه و احتمالات په دغه وو چې بیا دا غدري سي دي یواز الفاظ یواز معنی الفاظ معنی دوار هغه څلور یا باطل دي طالبان نو څلور چې پر بجې اسماني واچې شپږ دي نو شپږ دې احتمالات باطل دي او دا موږ ول شپږ او یا درې احتمالات دا نو سید نو په هذه دا محضر فی الذین د دې مصنف چې محضر فی الذین د مصنف نو عبارت دی د الفاظو یا د معنیو یا د دواړو په مرتبه کې د وصول یواشه دغه نو رساله فی المنطق دی طالبان بس دا غته تقریبا